بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد أسرى زي دا بل ډول سیاسي جريان تشاغى ته سياسي تحریکی جريان فکری و دا سياسي تحريكي فکری جريان له کله نه راپیل شو او په کومو مراحلو باندې تیر شو لوړ او زوړ یې څه شی و څه یې د ملت ته ورکړ او څه یې واخیستل دا هم اندغه سي یو دردون کې تجربه د لکه د مخکنی خو تر هغه د دو هم خیر زیات رسیدلې د خلکو ته او هم شر تر هغه مخکنی زیات رسیدلې ځکه هغه مخکنی محدود خلک ول لږ خلک و نو تاثیر هم په لږو خلکو باندې و دوی ډیر خلک شو مثبت او منفي تاثیر هم په ډیرو خلکو باندې و د دوی اصلاح او د خیر کارکردګي هم تر نورو ډیره او فساد هم تر غو پخوانیو ډیر شو د کفر ملا هم تر افخوانه دوی ډیره وروتړله دوی هم په شروع کې نیکان خلک صالحین او مصلحین خلک او د اسلام د پاره کارکون کی خلک وو شروع د دوی لکم ځای شوی و راځي د شروع د پاره یو څه شاته لاړ شو تر څو د دوی پس منظر هم داسې را معلوم شي لکه پرون چې د کمونستانو تاریخي پس منظر را معلوم شو او بیا په دې درس کې مهڅه وکوله چې د خانقاهي دعوت تاریخي پس منظر باندې مختصره خبره وکړو خو ګوري دا کومې خبره چې زه تاسو ته کوم دا داسې نه ده چې هو به هو بالکل سل فیصده تایید شوی او په په متصل سند باندې ولاړ تاریخ دی دا یو تاریخ نه دا یو تربیوي درس دی زه غواړم تاسو په یوې خبرې پوه کم هغه دا چې اسلامي تحریکونه د دې خویدنې سره مخ دي د دې ابتلاءات او د مشکلاتو سره مخ کېدون کې دي ک په شریعت باندې تمسک و نه کوي د الله پر رسي باندې تمسک ونه کوي اعتصام ونه کوي د الله رسي ټینګه ونه نیسي چې ارڅونه لوی شي ارڅونه مهم شي ارڅونه پراخ شي ارڅونه قوي شي دا بیا هم گمراه کیږي دا حرکتونه بیا هم گمراه کیږي نو زه تاسو ته د یوې زماني تاریخ نه وایم بلکې کوشش کوم چې د یوې زماني د تاریخي حالاتو هغه پندونه او عبرتونه او اسباب او علتونه یو څه درته بیان کما تر څو تاسو په خپل جهاد کې چې شروع کړی يم ده د همدغه مراحلو نه کتیریږي چې یو شیخ هم په ذهن کې وی کنه چې افغاني ګور تر موږ هم قوي وو تر موږ هم زورور وو تر موږ مشران وو تر موږ مشهور وو هغه د داسې مشکلات سره مخ شو موږ لا وړه وړه بچیان یو موږ خلایت شي نه یو چې د احتیاط په لار باندې روان یاست او په دې لار باندې قدم داسې ګدی چې په هر قدم کې خپل مسولیت په یادوي دی الله نه ویرم په ذهن کې احساسوي او د اخرت حساب دی او د ملت په مقابل کې حساب دی دم په ذهن کې وي اسنه چې په تاسو اړ یو پسې په چا پسې دوه کس روان دي چا پسې شل کس روان دي چا پسې سل کس روان دي څوک نن واړی استه دی یو فرد په حیث باندې اسي سبا دی مجموعه د مشر په حیث بر دی جبهه د مشر په حیث بل ورځ بګوري یا به ولسوال یا به والی یا به خطیب یا به مامور یا به مدیر یا به پانتون استاد یا به پانتون رئیس یا به یو بل څوک یا به د کلی مشر یا ملک به که نو ورځ نه د خپل ماشومان پلار به د ډیرو خلکو مسولیت به در په غاړه کیږي چې در په غاړه کیږي نو باید په دې شیانو باندې خبر یاستئ د تحریکی فکری سیاسی جریان شروع د خلافت د سقوط له زمانه نشوي د مسلمانانو اسلامی خلافت یا د مسلمانانو اولینې دولت په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیادت کې جوړ شو ورسته د خلافت راشده په شکل کې روان و تر هغه ورسته بیا د د اموي دولت په شکل کې یا د اموي خلافت په شکل کې روان و تر هغه ورسته بیا د عباسي خلافت په شکل کې جریان پیدا ک د عباسي خلافت نو وروسته بیا یو مرحله پکې داسې راغله چې بېلابېل دولتونه په مختلفو ځایونو کې خو هر یو د اسلامي دولت په نامه او تر ډیره حده پورې په اسلام ولاړ او د شریعت احکام ته ملتزم دولت په حساب باندې و ورسته بیا بیرته د عثماني خلافت چې ترکیه یې مرکز و د استانبول ښار د عثمانیانو د خلافت په شکل کې دا روانو تر 1940 پورې څو وخت پورې 1940 میلادي کال پورې په 1940 میلادي کال کې یو څوک د مصطفی اتاتورک په نامه باندې چې خلک یې اتاتورک بولي دی را پیدا شو او په شروع کې ځان ډیر قهرمان قهرمان ډیر مجاهد مجاهد او خوده او چیرې بم چې د اروپאי لخرو سره د جنگ صحنه شو نو الته به داسې یو صحنه سازي وشوه چې غربیانو په خپل خپل ځان ته ماته ورکړه اروپا انګریزانو د ترکیه د خلافت په خلاف باندې جنگ شروع کړی وو چې دی به هر چیرې ورغی نو هغوی ولته داسې تصنعي شکل باندې ماتې وخوړله دی به د یو فاتح په حیث وځلېده بیا به نو په ټول اسلامي دولت کې هر چیرې د ده پسې د ده په حق خلکو خبرې کولې او ترانې به ویلې او شعارونه به ویلې او زندهباد او مردهباد او بل اخره د غازی مصطفی الپا غازی مصطفی پاچا په نامه باندې یاداو غازی مصطفی پاچا د غازی مصطفی په حقیقت کې یو يهودي الاصل منافق سړی و چې په ظاهر اسلام ښکار کاوه خو په عمل کې دی د یو يهودي طایفه غړی و چې هغه يهودانو ته دونه ما يهود ویلي دونمه يهود دا د ترکیې د سلانیک په ښار کې اوسېدل او د تیرو 500 کلونو راهیسې په ظاهر یې اسلام ښکارا کاوه خو پټ په باطن کې په خپل کورونو کې په خپل اعمالو کې په خپل عقایدو کې اما غزوړ يهودیت پاله په ظاهر اسلام په دې خاطر باندې غره کړی و چې دا خلک ډیر دولتمن او تجارت پیشه خلک و اسنه چې د دوی د تجارت او د سرمایه او د له لاسه لاړ شي او د جزیه نه ځان خلاص کړی وو د دولت د گرفت نه ځان خلاص کړی وو خو په حقیقت کې دوی کافر وو او مغه د کفر سلسله یې پالله په پټه باندې دغه مصطفی کمال ایتاتورک د هم د املی قوم یو فرد و او بل اخر د مراحل په تیریدلو باندې د یو لوی جنرال په حیث باندې د ترکیې په فوځ کې د خلافت په فوځ کې راخکاره شو چې اره خواته به لاړ نو الته به په جنگ کې اروپایانو د په مقابل کې د ماته اظهار وکاو دی به فاتح شو د فاتح په حسب چې بیرته راستون شو نو بیا به خلکو د ډیر وستایو تر دې چې د خلیفہ په مقابل کې د سلطان عبدالحمید خان او ترغه ورسته بیا نور مراحل نور مراحل تیر شول د خلافت او د خلیفه د کورنۍ په مقابل کې د د وجاهت د د مقبولیت او د د پیژنګلوي په ولس کې په ناڅاپي ډول باندې ډیر شو د دغه حالت نه استفاده وکوله او په خلافت باندې او په خلیفه باندې فشارونه راوستل نتیجه یې دا شو ا مراحل ډیر اوږده دي په تاریخ کې وګورئ نتیجه یې دا شوه چې په 1940 کال کې د خلافت لغوه ک په 1910 کال کې سلطان عبدالحمید خان عزل ک بیا یې دغه وراره راوسته او دا سلسله هم د کمزوري کمزوري روانه و تر 1940 کال پورې په 1940 کال کې د اسلامی خلافت لغوه ک نه یوازې دا چې اسلامی خلافت لغوه ک بلکې په ترکیه کې اسلام هم ورسره لغوه اعلان کړ په مدارس باندې بندیز ولګاوه په مساجد باندې بندیز ولګاوه په قران باندې بندیز ولګاوه په عربي ژبه باندې بندیز ولګاوه په اسلامي حجاب باندې بندیز ولګاوه په حج باندې بندیز ولګاوه په اذان باندې بندیز ولګاوه څلیرشت کاله مسلمانو ترکانو اذان وانه ورېده عربي اذان وانه ورېده اذان په ترکی باندې ترجمه کړی و په ترکی باندې به ناری وهلې د عربي نه کرک راتله د قران نه کرک راتله د اسلام سره کینه و وی که اذان کوي په ترکی باندې وایې کنه موږ ترکان خپل ژبه لرو خپل خلکو وی اذان دعوت د منځ لپاره په خپل ژبه دعوت کوي په خپل ژبه ناری وهي ورته دا نه چې دا د اسلام یو شاعره ده اسلام د شاعرونه یو شاعره ده د اسلام یو نه خدا ځان دا په بل ژبه نه صحیح کیږي خو هغه سي په دین باندې مسخره کوله کافر سړی و شریعت هم لغوه اعلان ک اسلامی خلافت هم لغوه اعلان ک او د اسلام په خلاف جنگ هم اعلان ک ترکیه یو بيدینه سیکولر جمهوریت جوړ ک او د وخت په تیریدلو باندې په ترکیه کې په اسلام نور هم پابندۍ ولګېدې عربي رسم الخط یې لغوه اعلان کړ په انګریزي باندې لیکل شروع کړ ترڅو دا نوې نسل چې را لویږي دوی په پخوانیو کتابونو باندې پوه نشي په نو په نو نوی رسم الخط کې په اسلامي کتابونو لیکلو بندیز ولګاوه او په زاړه رسم الخط کې چې تیار لیکل شوی و هغه لغوه اعلان کړ دا نوې نسل چې بیا لس 15 کال وروسته را لوی شو باسواده شو زړه کتابونه کارڅونه ډیر مخکې پراته دوی نه پیپیده ځکه هغه په بل حرف باندې و په بل رسم الخط باندې ونه پیپیده لکه استاد چې څوک پښتو یا په انګریزي حرفونو باندې ولیکي او تاسو انګریزي حرفونه نه ویل په غیبه نیمه پوه شي که څه هم دننه په منځ کې پښتو یا فارسی وي مثال په تور باندې اوس تاجکستان کې ګوري خلک په کومه ژبه غږي په فارسی باندې غږي خو لیکل په روسی حرف باندې کوي چې په خپل باندې فارسی وایي موږ تاسو ور باندې پیګو خو که امغه خپل فارسی درته ولیکي موږ تاسو نه پیګو ځکه هغه په روسی باندې لیکلي ای بیګې باندې لیکلي ژبه به فارسی خو موږ تاسو نه پیپیږو یا به تاسو په فارسی غږیږي خو چې فارسی کتاب ورکې نه ویشل وستلای په دې طریقې خلک د اسلامی معلوماتونه د شرعي دینی معلوماتونه محروم کړل په 1940 کې چې کله خلافت سقوط وکاوه مسلمانانو ته یو لوی عظیمه صدمه ورسېدله او مسلمانان د اخري ځل لپاره د خلافت له سوري نه محروم شول کله چې د خلافت له سوري نه محروم شول مصر مخکې ته نه ځان بیل کړی وو عربي دولتونو کرا کراب سي ځان بیل ک ډیر دردون کې وګړه قصه ده د ټول قصې د بیان امکان وس نشته هغه میاشت غواړي چې بیان دي شي بیرته راځو یوې نقطې ته هغه ده چې د دغه 1940 کال نه نیولې تر 1928 او 1315 سرادي خواته ارسونه چوه په دې ټولو کلونو کې په مختلفو اسلامي مملکتونو کې د خلافت د بیا احیا یا راژوندي کولو هڅې شروع شوې څه شي شروع شو د خلافت د بیا راژوندي کولو هڅې شروع شوې په هندستان کې هم شروع شوې په عربي ممالکو کې هم شروع شوې په مصر کې هم شروع شوې په ترکیه کې هم د بدیع الزمان سعید نورسی رحمت الله علیه په نامه یو عالم و نیک سړی و خه تحریکی سړی و خه رسائل لیکل دي رسائل نور په نامه باندې هغه هم دعوت شروع ک په پټه باندې هم دغه رسائل لیکل او دا رسائل به په میلیونونو نسخې په لاس باندې لیکل کېدل رساله به د ولیکل هغه بل شاګرد ته ورکړ شاګرد به بیا بل ته ورکړ بل بل شرط دا و چې هر څوک د رساله غواړي هغه به دوه کاپي نورې تی لیکي یو کاپي به ځان سره اشاره یو کاپي بل چاته ورکي او د اصلي کاپي به خپل خاوند ته ورکي په دې طریقه به په میلیونونو کاپیانې په لاس لیکل کېدلې د رسایل نور دغه د احیاء خلافت یا د خلافت د بیا راژوندي کولو سلسله په ټوله اسلامي نړۍ کې وچلېده په مصر کې په 1928 کال کې د اخوان المسلمین حرکت تشکل ونیو او د امام حسن البنا رحمت الله علیه په نامه یو عالم و ډیر دلسوزه مهربانه د اسلام په روح باندې پو سړی او د یو لوی محدث د شیخ عبدالرحمن البنا زوی پلار د حدیث لوی عالم و دغه زوی و دغه حسن البنا رحمت الله علیه د یو ځوان الک په حیث باندې چې کله د دارالعلوم نه فارغ شو د دعوت شروع په کلی کې دعوت شروع ک اطراف کې دعوت شروع ک په لیسه کې دعوت شروع ک په خار کې په بازار کې هر خواته چې دعوت شروع ک د مصر دغه وخت حکومت د دل دعوت نه د خطر احساس وکاوه د خطر احساس یې وکاوه دی د خپل پلارني ښار نه لر یو بل ښار ته د ماشومانو یو مکتب ته د معلم په حیث باندې ورتبدل کړ او بیا یې دا چا ورته ویل چې دی به الته لاړ شي دعوت به وکړي ګوري لغزه نه مشکل درته جوړ کی د هغه وخت مسؤل وی ویل چې ماذا سيفعل معلم الاولاد یا معلم الاطفال د ماشومان معلم به څه له لاسه وشي مشرانو نم لري که پانتون نم لري که د پانتون ساحه نه د لیسې د ساحه نم لري که د مرکز نم لري په لري او اطرافي منطقه کې هلته د ماشومان په مکتب کې د اول سنت معلم ک الته به دی چی وکولای شي حسن البنا چې کله الته ور تبديل شو دغه وخت وضعیت په هغه ځای کې ډیر ګډ وډ و صوفیان د سلفیانو په خلاف راپورته شوی سلفیان د صوفیانو په خلاف راپورته شوی یو د بل په مسجدونو کې به منځونه نه کول یو د بل په مسجدونو کې به پرې خودل هم نه کله نا کله به یو په بازار کې جنگ وشو هله ته صوفي ته سلفي ته حنفي ته خلفي په دې ترتیب باندې سره یو ګډه وډه یو دی د کینو او د قدرتونو او د مشکلاتو نه ډکه فضا وه یو چا په بل چا اعتماد نه کاوه چې مولا براغه ویل به چې اجازه راک په دې مسجد کې خبر کوم وای زه خپل کار کوم خبرو ته وخت درکوم اوس به څه بل را ولاړه کړي نو مولا به په مولا باندې اعتماد نه کاوه طالب به په طالب باندې معلم به په معلم باندې دغه یو سیمه ته حسن البنا ور تبديل ک حسن البنا چې ور تبديل ک الته حسن البنا په یو ابتدایي مکتب کې د ماشومان معلم شو بازار کې چرته کوټه موټه ونیول په کې وسیده او مکتب ته براته په مکتب کې د وړو الکانو سره د ګوري ډیره هغه مهمه تجربه د تاسو خدمت کې عرض کوم د وړو الکانو سره په ډیره مهرباني او په ډیره مینه باندې درس شروع ک هم درس ور سره ښه شروع ک په درس ښه پوه کول هم به په سر لاس ورته راکاږه هم به بچي بچي ورور ورور ورته ویل هم به خدمت ورته کاوه هم به پزه ور پاکوله هم به ګریوان مریوان ورته اړه ماشومان خو بچرګن ځانونه چې سمبالولای د به هم د دې جسم ته پام کاوه هم به روح ته پام کاوه هم به علم ته درس ته پام کاوه چې یو موده تیر شو ارچا چې خپل بچی لیدل ګوري چې وضعیت بدل شو لباس مهذب گریوان تړلې کور ته راځي سم سلام اچي خط خشو په درس باندې خپيږي اخلاق سم شو نو خلک متوجه شو چې د تغییر لکم ځای راغی تغییر له کوم ځای راغی نو خلکو په خپل هڅه وکړي چې د تغییر مصدر وپیژني نو بیا دغه اولیای امور د دې ماشومانو د ماشوم پلرونه ورونه او ترونه مشران دوی په دې تلاش کې شو چې له سره په رابطه کې شي بیا به چا یو ورځ میلمه کو کورته بل به بل ورځ میلمه کو کورته یو چا کړه په خپل ورغه میلمه بشي یو چا مې به ور سره وسکو په هغه منطقه کې د د پیژنګلوي له خلکو سره وشوه او بیا چې کور ته لاړ الته بیا غپلار ته دعوت ورته وکا ورونه ته دعوت وکا او نکته به دعوت وکاو کرا کرا په دې منطقه کې د د وجاهت او پیژنګلوي زیاتېدله او د کوڅو ماشومانو د مکتبونو ماشومانو د خارو د بازار ماشومانو چې په لار روان ارچا به سلامونه ورته چول ارچا به د مين اظهار ورسره کاوه دا همداسې شوي دي دا همداسې کېږي زه یو وخت چېرته د یو دوه درې میاشتو لپاره د ماشومانو معلم وم ما فقط درې میاشتې د ماشومانو معلمي کړې دا چې زه پلار وم خپل بچیان مې درلودل نو ماشومان سره مې ډیره مینه کوله پزه به مې ورپاکوله په خپل بایسکل باندې مې په لار کې کوم یو چې په مخ راغی جګ به مې کوبو به مې ته نو بیا ورځ یو عجیبه پیښه وشوه زه دمدغه ماشومانو د یو کور ته لاړم چا خط را کړی وای دا دغه کور ته وېسه تخار کې په تخار کې الته د دمدغه ماشوم کور ته ورغلم د جمعې ورځ و زه د په کور کې ناستم په نومه چې دی په کور کې شته نشته ده یو وړکی ماشوم چې داسې د شپږو کلو په شاوخوا کې به و غالبا چې نوم باهنر و باهنر وړکی هلکی و زه د ده له پلار سره په کوټه کې ناست وم میمنخانه کې هغه خط مې ورکاوه بیا مې خبره ورته کوله چې زه فلاني ځای راغلی یم دا پلار یې په دې نه دی خبر چې زه د ده د زوی استاد یم په دې نه و خبر ما نه پیژني د الک چې د کوټې ته راننه وته د دروازې کې چې د راننه د شپه ما سترګې ولګې دي د سیرامنډ کړه او په ملاقونو ملاقونو د ما غېږې ته ځان راوغورځا او زه کلک ونیول مداسي په غېږ کې مې راول وې ده زه کلک ونیول مو ځان د سره پر وچ اس پاول که څوک چې مور پر ځان چس پي یا پلار پر ځان چس پي دا پلار د حیران شو زوی ته ګوري سړي ته ګوري چې د اول ځل لپاره کور ته راغلی خپل ځان ته ګوري چې د ماشوم پلار ده ماشوم خپل پلار پرې دی او د یو بل چا په غي کې ځان داسې ورغورځي او بیا لاسونه ته نتاوي او قسمه پورې ځان ورجختي دا پلار حیران شو دی منظرې ته دی حادثه ته ماته وای هیڅ جریان است هیڅ می بینم ای بچی ما شما کی هستین چی وضعیت است ما ورته زه د استاد یم د ما شاګرد دی بیا مې ورته ویلې چې زه دوی ته سبقونه وایم خط ورته ورخیم مونږ ورته ورخیم به لوبي مور سره کوم ټوکی مور سره کوم بایسکل باندې راولم د تاسو د کور مخ کې خوشی کوم نو بیا غپلار ویلې چې واقعا تربیه او د استاد مینه په شاګرد باندې دونه تاثیر کوي چې خپل پلار پرې دی خو په استاد پورې ځان نه خلوي حسن البنا رحمت الله علیه دغه سی وضعیت الته جوړ ک د کورنۍ سره روابط پیدا شو د کورنۍ له مشران سره روابط د دې تجربه په هیڅ تاسو ته تاسو خپل هم داسې وکوي تاسو به معلمان بشي استادان بشي مامورین بشي مجاهدین بشي قومندانان بشي په دې ولس کې مهم خلک شي چې د تربیه جانب ګوري پرې نه دی تربیه هغه لوی دولت ده چې ولسونه مفته پتا پورې تړي د تا په لارې رواني نن چې کافرانو په اسلامي نړۍ کې په د میلیونونو مسلمانان په ځان پسې روان کړي دي د پیسې ورکوي ورته په څه شي روان کړي دي تربیه کړي دي د رادیو لارې د نصاب لارې تلویزیون لارې د سپورت لارې دي نور اخلاقی وضعیت لارې نه انټرنیټ لارې نه خپل مفاهیم ورسولې دي په ځان پسې روان دي اسلامي پریخه اسلامي شریعت پریخه په دوی پسې روان دي چای لباس منلی چای اخلاق منلی چای نصاب منلی چای نظام منلی چای حکومت منلی چای عسکري منلی چای سفارت او سیاست منلی په دې پس روان دي ځکه چې هغه تربیه کړي تاسو هم تربیه ګوري لا یادونه باسي تربیه ډیره مهمه وسیله ده د مکتب ترڅنګ حسن البنا رحمت الله علیه په بازار کې د خلکو سره دعوت شروع چې کوم مسجد ته به ورغی مولا ته به ویل چې مولا صاحب کې اجازه یې د خلکو ته د خیر خبره وکوم هغه به ویل نه دا د سلفیانو مسجد د تهنفیه بل ته به چا ورغله نه ته دا د حنفیانو مسجد ته سلفیه په دې ترتیب باندې چا به د وینا اجازه نه ورکوله او یو بې وطن سړی او مسافر سړی او چا اعتماد مر باندې نه کاوه خو دله دعوت نه لاس وانه خسته مسجدونو کې چا ځای نه ورکاو لارې نه ورکوله لاړه چای خانو ته وټلونو ته یو وټل ته یو چای خاني او سماوار ته بلاړه الته به دی اتانیز دی یورپی چای راوغوښته کې به نسته ا د څنګ سره سړی به شو وخت یو بل پیاله راوغوښته یو پیاله چای به ورواچه وخت به مخ کې کې خوده به وروره څنګه یې خې بچیان دې خدي څه کار غریبي پر راغله څنګه په یو خبره به ځان سره په خبرو راوست چې په خبرو به راوست په دې خبرو په جریان کې به دعوت ورته شروع او دعوت به د اغه ځین ورته شروع چې اتفاقی مسایل دي اختلافي نه د دین دعوه د اخلاق ځنه به شروع کو د توحید ځنه به شروع د داسې ځنه چې حساسیتونه نه راپاري کرا کرا به د خپل आवाज لګ لګ پورته ک چې لګ به پورته ک د نور خلکو بم چاینه کې مینه کې راوړاندې کړې د سره بنځدې کې ناشته بیا به داسې یو سات سلوه د ښکې شاوخوا دعوت ورته وکاوه د خلکو ته لاړه نور به خپل روپی ورکړي لاړه خپل کارت خپل وتاق ته بلاړه سبا ته چې بیا راغی چې دی بالته کې ناشته خلکو ویلي سړی خو بیا راغی راځي چې ورنږدې شو ځکه اکثره به مزدورکاران او غریبانان او داسې خار ته راغلي خلک مسافر داسې غوندي خلک وو د ټکسیانو مکسیانو د موټرو د دې هغه به وو چلوونکي وش سړی بیا راغی ډیر زبردست خبرې کوي راځي چې وړاندې شو هغه بیا وړاندې شو بیا به دعوت شروع بیا به چې د مزدوران او د خار خلک دا به چې لاړل د قصې مې به نور د کوټې ملګرو ته وکول چې هر ډیر زبردست سړی دا ډیر خوږی خبرې کوي ته سبا راځي چې لاړ شو څنګه ته به واوري کرا کرا به خلک را ډیرېده بیا داسې و مرحله راغله چې د سماواتیانو به دته ویل ار چا ورته ویل چې تر نن دې ما سماور ته راشه کنه خیر ده ته پرونه بل سماور کې ناست څونه ډیر خلک ورغله ته ډیر چاینه مشکل هغه ډیره ګټه وکوله تر نن دې ما سماور ته راشه خیر ده بیا به نوبت کې خو د ور سره یو ورځ به د سماور ته ورنو ډیو ډله خلک به ور سره ال تر ټول شو هر چا به چای مو وسکو د خبرې به مو اورېدې ابل از بل به ورته پټ پټ هغه زاري به ورته کول چې صاحب دایمه سماور ته ناشه زم غریب مې در به درې ما د ما به مې څه چارګۍ وشي اتا به دعوت وشي کار به دې وشي د ما به چای خرڅ شي ښه درځم اته هغه ته به ورغی په دې ترتیب باندې د سماوارونو نه د هوټلونو نه د بازار د عام خلکو سره دعوت شروع چې دعوت شروع کړه دی په دې بازار کې د یو مصلح او د یو داعي او د یو نیک انسان په حیث باندې وپېژندل شو په بازار کې به چې مساجد دي مساجد خپل منځو کې د امامانو به حساسیتونه درلودل او خلک هم داسې په دې مشکلات وخت کړي وو د دې جمعه تم ورځي دغه جمعه تم ورځي هغه ملاکه نه ده دا خده په دې ترتیب باندې د خلک په منځ کې یو بې اعتمادي او کینه موجوده و د وختل چې دغه کینه او د شیان ورک کی نو به د خلکو ته ویل شي ګوري خلکو د مسجدونو واړه دي او لري هم دي سره او مشکلات هم کې موجود دي راځي چې چاندا واچو خپل منځو کې دلته به مځکه واخلو په دې بازار کې یو داسې مسجد به جوړ کړو چې هر څوک به پکې پریدو خپل به پکې مونږ کوو بندیز بندیز به پینې لګو هر څوک به پکې پریدو د خیر خبره به کوو او څوک هم تنه شړل مځکه نشي چې خپل مسجد به می څونه ښه نظریه ده خلک باندې کې بریدو د خلکو د فشار نه هم خلاص څوک برته نه وای چې وزه د موږ مسجد کې دا خبرې مکو خپل مسجد به می امغه چې خلکو چاندا منده واچوله او بیا یې په خپل یو مسجد جوړ کړ چې مسجد یې جوړ کړ نو بیا دلته دعوت شروع شو نیکان خلک مامورین مشران د کلیو د ولس خلک په خبره پوي خلک دا به د تر ټولیدل د دعوت لږ زور واخیست زیات شو چې پراخه شو نو بیا یو څه خلک ملګری دا ورته راټول شو چې موږ تاسو خو دعوت خاصم کوو خو راځي د خپل تشکل د خپل ټولي د یو نوم غوړه کو ورته څه وکړو یو نوم ورته غوره کو په یو نامه باندې څوک په یو نه په جمعیت شرعي په نامه کار کوي څوک دی مثلا د انصار سنت محمدي په نامه کار کوي څوک په یو بل نامه باندې کار کوي راځي موږ تاسو به یو نوم ځان ته غوره کو دا ورته ویل د نمونه حساسیتونه پاره مشکلات پیدا کوي د نمونه نه تیر شي موږ تاسو مسلمان رونه بس د اسلام په نامه سره راټول نو بیرته نحنو اخوان مسلمون منګه مسلمان ورونه یو سره بس دام بس د په اسلام کې سره ورونه هغه یو چا په کې ویل چې بس د اخوان مسلمون د خو خلوم شم دغه نوم درازي اخوان مسلمون دورت ویل نحن اخوان مسلمون موږ مسلمانان ورونه یو سره دا نوم بس ده ورونه یو مسلمانان یو نور بل څه لیبل ته بل څه نه ختم ضرورت نشته په دې ترتیب باندې د اخوان مسلمون د حرکت یا د دې د زړه او اساس کې خودل شو او دا دعوت په دې خار کې او بیا د مصر په نور خارونو کې بیا چې دی بیرته قاهره ته راستون شو الته بل اخره په ډیر لګه موده کې د اخوان حلقات او د افراد دای لکونو ته ورسېدل لکونو ته ورسېدل او د دوی یو منظم تحریک جوړ شو او حسن البنا رحمت الله علیه دی مشر شو د تربیه شروع کړه خلکو ته لار ښوونه شروع کړه ځوانان منظم کړل په انتونونو کې منظم کړل په خارونو کې منظم کړل په لیسو کې منظم کړل په صنفي اتحادیو کې منظم کړل حتی په فوز کې چې څونه تاثیر کړی دا یو کاوه خلاصه دا چې د اخوان مسلمین د حرکت منځ ته راغی خو په هغه وخت کې ګوري د اخوان مسلمین حرکت د نننۍ اخوان مسلمین نه و نننۍ اخوان مسلمین یو سیکولر مانند اخوان مسلمین دی نننی اخوان مسلمین د حسن البنا د افکارو نه انحراف کړی دی نننی اخوان مسلمین په هغه لار نه در روان چې په کم باندې حسن البنا رحمت الله علیه روانو او په کم باندې استاد سید قطب روانو په دې سلسله کې بیا دعوه چې خورېده حکومت د ده نه په ویره کې شو د د حرکت نه په ویره کې شو په هغه وخت د انګريزانو تسلط و په مصر باندې بیا دغه اخوانانو د انګريزانو په خلاف باندې جهاد شروع ک قتال شروع ک بل اخر انګريزان شړلو ته اړ کړ دوی به عسکري پوځي قوت هم پیدا ک تشکیلات هم سره جوړ کړ د حکومت بیا ته نه په ویره کې و بل اخر په یو طریقه باندې حسن بنا رحمت الله علیه وویشته شهيد که يو ځای کې مسجد ته روانو خلکو ته د سنشنبه د ورځې درس ورکاو په ماخام کې چې درس ورکه یوازې بیرون روانو یو څو ورته راغی په تمنچه باندې دی وشته زخمی که زخمی حالت کې شفاخانه ته بوته په شفاخانه کې مغلطه د حکومت خلک سره ورسېد او ډاکټران یې وسته او د مغلطه شهید ک په کټ باندې په زخمی حالت کې دی شهید ک چې دی شهید ک تر دې وخت پورې بیا د سید قطب په نامه باندې چې کوم عالم و هغه په دوی کې نه و د فی ظلال القرآن د تفسیر مؤلف د یو عام سړی و عالم و آزاد لیکنې به کولې او د مصطفی محمود د محمود عقاد د لیکنه او د د فکری تاثیرات ډیر متاثر و ازادې لیکنې به کولې کله مستقیمې او کله منحرفې خو د ژبې او د لیکوالۍ او د قلم خاوند و او درس شرعي درس ویلی و د شرعي دارالعلوم نه فارغ شوی و د دې استاد محمد قطب چې د څو میاشتې مخکې وفات شو د ورور و دا چې په لسګونو کتابونه لیکلي دي د د تعلیم او تربیه په وزارت کې کار کاوه د مصر حکومت دی ولېګ امریکا ته چې تلل شي په امریکا کې د تعلیم او تربیه د ترقی لپاره د تجربه زده که چې بیرته راشي نو الته چې څونه تعلیمي پرمختګونه شوي د تجربه بل ځان سره مصر تم راوړي دی الته لاړ په مختلفو تعلیمي ادارو باندې ګرځیده او خپل ملاحظات تدوینول په دې وخت کې دی مریض شو چې مریض شو بیا په شفاخانه کې بستر شو وای زه په شفاخانه کې بستر ومه چې ناڅاپه په دې شفاخانه کې خوشحالي شروع شوه یو بل ته مبارکي شروع شوې خوشحالي شروع شوې مستۍ شروع شوې یو هاهو شروع شو وای ما پوښتنه وکړه چې دا د تاسو کوم اختر ده څه مناسبت هم ده خوشحالي خو سړی په یو اختر یو مناسبت یو جشن کې کوي ما ته خو د تاسو د ژوند ټول هغه معلوم دي مناسبات په دې ورځ خو تاسو څه اختر مختر نه دات شي د مبارکۍ ده زیری ورکول یو بل دات څه شي دي تاسو وای دوی راته په انګریزي کې ویل چې معنا یې په عربي کې ده چې اليوم قتل عدو النصرانیه الاکبر فی مصر نن په مصر کې د نصرانیت تر ټولو لوی دښمن ووژل شو ومو چې څوک دی حسن البنا نومېده ومو چې سبحان الله زه د مصر یم او زه حسن البنا نه پیژنم تاسو دلته په امریکا کې په مرګ باندې خوشحالي کوئ دوی ګوري د دعوتګرانو په مرګ باندې دونه خوشحاليږي څوک چې اسلام ته خدمت کوي د هغوی په مرګ باندې دونه خوشحالېږي وای دې حادثې ما ته ټکان راکړ چې ټکان یې راکړ نو عزم مې وکاو چې زه بلا زم او د دې دعوت سره به آشنای پیدا کوم ګورم به چې دا څونه تاثیرناک دعوت چې په امریکا خلک ته نه په ویره کې او بل وای ما یو کتاب لیکلی و د راتګ نه مخکې د العدالت الاجتماعي فی الاسلام په نامه باندې دا کتاب مې مطبعې ته ورکړی و چاپ شوی نه و زه تن راغلم امریکا زه چې امریکا ته راغلم نو وایي کتاب ما په مطبعه کې پرېښی او زه چې امریکا ته راغلم ګورم چې په امریکا کې د برتانیې سفیر هغه زه دعوت کړم ځکه زه مشهور لیکوال وم زه چې دغه کور ته یا دفتر ته ورغلم ګورم چې په میز باندې د ما کتاب پروت دی کتاب چاپ شوی دی په مصر کې بیا د انګریزانو سفیر د په یو طریقه باندې حاصل کړی بیا امریکا ته لمانه مخکې د تور رسیدلې ده ګورم چې په میز باندې د العدالت الاجتماعي فی الاسلام کتاب پروت دی نو بیا زه پوه شوم چې دا خلک په اسلامي مفهوم د اسلامي مفاهیمو او د اسلامي کتابونو او د مسلمانو لیکوالانو په اړه څونه حساس دي څونه د مسایلو ته دوی متوجي دي وې دې دوه پیښو په ما کې یو څه ویښتوب را پیدا ک بیرته چې مصر ته راغلم چې حسن بنا شهید شو او خلاصه دا چې دی بیا ورسره ملګری شو او د اخوان حرکت د یو حرکت په شکل په مصر کې را پیدا شو د مصر نه بیا کرا کرا فلسطین ته جهاد ته مخه وکول هلته د يهودانو په مقابل کې ښه عظیم جهاد وکاو ډېر قرباني ورکړي ډېر سیمې د يهودانو نه آزاد کړي چې ورسته بیا بیرته ونیول شوې د مصر حکومت چې یو خائن او غدار حکومت و د يهودو سره جوړ حکومت و هغوی د اخوانیانو دغه جهاد په مصر کې ونه زغملی شو او بالاخره له هغه ځای نه مصر نه له فلسطین نه اخوانیان بیرته راوبلل چې راځي نور جنگ بند شو په ځای د دې چې دغه مجاهدین اخوانیان کورونه ته پریږدي یا خپل کار او زندګۍ ته پریږدي دا یې راوستل او په زندانونو کې واچول دولس زره مجاهدین بندیان کړل فشارونه تهدیدونه وهل تعذیبونه تکلیفونه او مشکلات دا په دوی باندې راغله زه تاسو ته یوازې یو پیښه دی هغه درته وایم بلکې دوه پیښې درته وایم د دې په خاطر چې د دې حرکت ماضی در معلومه شي د ماضی په حق کې ظلم او ناروا و نه کوو او د دې وسنی انحرافونو سره ملګرتیا و نه کوو اوس دوی په هغه حالت نه دی پاتې لکه د موږ د جهادي تنظیمونه چې اوله ښه تنظیمونه وو ورسته ور سره وخو د اوس د امریکا په صف کې ولاړ دي دوی هم دغه یو شی ورنه جوړ شوی دی دوی کې موس خیر نه ده پاتې د جهاد په مقابل کې ولاړ خلک دی اوس د مجاهدینو په مقابل کې ولاړ خلک دي تاسو به نه لیدلی اوس په اسلامي نړۍ کې چیرته چې اخوانان د مجاهدینو سره ولاړ وي نه په عراق کې نه په سومال کې نه په افغانستان کې نه په یمن کې نه په کوم بل اسلامي مملکت کې چیرته چې ځای جهاد او مجاهدین دي چې دوی د الته له مجاهدینو سره ولاړ بلکې هر چیرته د مجاهدینو په خلاف د اوسنی خلک ولاړ دي تنظیم د مجاهدینو په خلاف ولاړ دي مجاهدینو په خلاف د خلکو د ځوانانو په ذهنونو کې شکونه ورچي خو په هغه وخت کې چې دوی باندې کوم تعذيبونه تیر شو د یو د دوه تعذيبونو قصې درته کوم د استاد جابر رزق په نامه باندې د دوی یو عالم لیکوال هم مشرانو کې هغه هغه یو کتاب لیکلی وړوکی کتاب دی خو لوستلی په نامه دی تعذیب آل قطب د قطب د کورنۍ تعذیبول په دې کې د یو مثال یو حادثه لیکي تعذیب آل قطب کتاب کې استاد جابر رزق یو قصه لیکي وې زم بندي ومه او استاد سید قطب هم بندي و بیا د استاد سید قطب د 14 کلن خورایي راوسته زه مو په څوکۍ باندې کېنولی وم په دې کوټه کې د تعذیب په کوټه کې او استاد سید قطب هم کېنولی و د بندي په شکل بیا یې دغه دیارلس کلن تنکی زلمکی الک د لختو لاندې واچاوه وی واه وی واه وی واه وی واه دونه واه چې نور به د د غوښې او وینې او پوستکی د دې لختو سره داسې الوته او په دې دیوالونو به لګېدل د دې غوښې غوښې به پاشل کېدلې ما وی ورته قتل او د ماما یې ورته قتل له لاس هم څه نه کېده تړلي خلک وو بل اخر د الک مړ شو شهید شو دلته بیا یې د د جسم ته لخت راواړولې او ته چې اعتراف وکوه وایي چې څنګه نقشه جوړه کړې او د مصر حکومت د څنګه چپه کاوه استاد سید قطب دی معالم فی الطريق کتاب لیکوال دی او د فی ظلال القرآن د تفسیر لیکوال دی مؤلف دی وای موږ ورته چې بس موږ څه نه دی کړی څه شي اعتراف درته کوم څه جرم نه دی کړی بل اخر د دې الک نو داسې د غوخو د اډو کیو یو کونه یو ډیرې ونې جوړه شو وړکې غوندي نور چې پکې پاتې نه و نو بیا یې وایي اوبه راوړې سطلونه اوبه په دې غوینو غوښو په دې اروپا شل اډوکې سپین سپین پکې راووتل وخی وبې پرې منځلې ته نه ایستل لاړه کوټه یې پاکه کړه یو عسکري کمپل یې راوړو د اډوکې پکې تا کړو د موږ له مخې نه یې وویستل ماما یې ورته قتل او په خورایي باندې دا پیښه تیره شوه داسې داسې پیښې په مسلمانانو باندې راغلي دي د استقامت به د الله نه غواړي چې استقامت نه وي داسې خلک هم بلار شوي دي د دوی تګلا د دوی د لارې خلک هم ورسته بلار شو د غرب سره ملګری شو د جهاد په خلاف درېدلي خپل استاد صدیق قطب په کلونو کلونو بندي ک او یو وخت کې چې فشارونه ډېر ور باندې راغله د مصر په حکومت باندې د نور اسلامي جهاتونو اسلامي حرکتونو د مصلحینو نیکانو خلکو له خوانه چې دی را خوشی کی نو بیا د مصر حکومت غوښتل چې دای خوشی کی خو په داسې طریقې خوشی کی چې خپل نیکنامي پکې جوړه کی او دغه بدنامي نو بیا د د خور چې تقریبا وکاله نه ولیدل هغه هم په زندان کې و حمید قطب هغه ته خط ورک دی عفو چې دغه د عفو خط ده او ته ورشه استاد ته ووایه استاد سید قطب ته چې تا معاف کوي خوشی کوي دي خو ته یوازې دوه هم راووایه چې ما څه کړی دي نه پښیمانه یم څه مې چې کړي په دې پښیمانه یم متوجه یاست یوازې د پښیمانه یو جمله ولیکه هغه چې دا خط راوړ د چې دا خط وې وکوته نو بیا ډیر کلونه د خور خپل خور لیدلم نو هغه په زندان کې و ورور په زندان کې و بل خور په زندان کې و او خې د افغانستان د جهاد اولینی عرب مجاهد استاد کمال سنانيري چې 22 کال یې مکمل په زندان کې تیر کړی و استاد کمال سنانيري اولینی عرب چې د افغانستان جهاد ته د روسانو په مقابل کې راغله 22 کال مکمل په زندان کې تیر کړی دی د خور خاوند دم په زندان کې وو دا خور چې خط ورته راوړل چې دا خط وکوته نو بیا ورته ویل اعتذر عن العمل مع الله د الله سره مې چې کوم معامله کړې ده د الله په خاطر مې چې څه کار کړی د غیر معذرت وغواړم ما خو چې د هر څه کړی دی الله لپاره مې کړی بس په دې پښیمانی ښکارا کوم چې یا الله تاسو سره مې چې د تا مې څه عبادت کړې په دې پښیمانه یم د تا په لار کې مې چې کوم جهاد او صبر کړې په دې پښیمانه یم دا وایم بیا قسم وک چې د ما د قسم د الله په ذات باندې وی هغه الله چې دغه د وحدانیت لپاره په هر مانځ کې څو څو زله د ما ګوته پورته کیږي چې زه به په هغه ګوته چې د الله د توحید لپاره پورته شوی په غیبه زه قلم ونه نیسم او یو حرف به ورته ونه لیکم دوی خو لمانه یو جمله غواړي چې دا ولیکه چې زه پښیمانه یم الاصبع الذي يشهد مرات بوحدانية الله لا يرفض أن يكتب كلمة واحدة يقر بها حكم الطاغية که دوی په حق زه په ناحق محاکمه زه حق غواړم په حق ته تسلیم او کوم په ناحق محاکمه کوي زه په حق دوی په ناحق نو زه د دین ډیر لوړ یم چې د باطل نه ترحم وغواړم زه باطل نه ترحم نه غواړم چې لاس کېږي ودی کی خلاصه دا چې د حکومت خبره ونه منله د اعدام ته بوت چې اعدام ته بوت د دار کړې په غاړه کې ورواچوله یو حکومتي مولا راغی وزهره د ده د دار کړۍ په غاړه کې پرته وه څوکۍ په څوکۍ له پښو لاندې وه هغه حکومتي ملا ورته وایي یا سید قل لا اله الا الله تلقین ورته ورکاوه رسمي دولتي تلقین وی لا اله الا الله وایي چې مسلمان تیر شي له دنیا نه د امغه د دار د کړۍ نه لپاسه داسې ورته وکتل په تعامل باندې وی حتی انت المسکین جئت لتتم هذه المسرحيه ته بیچارګی هم راغلی چې دا ډرامه پوره کې د تم پکې نقش ته د ډرامه کې اتارول هم پکې شته انا اموت لاجل لا اله الا الله وانت تاكل الخبز بلا اله الا الله زه خو د لا اله الا الله په خاطر اعدامېږم او ته په لا اله الا الله باندې خپل ډوډۍ پیدا کوي ته خلکو ته لا اله الا الله وایې چې ما دې د میاشت تنخواه درکړي خپله ډوډۍ پې باندې وخوري زه لا اله الا الله وایم او دغه باندې د عمل کولو کوشش کوم خلکو ته لا اله الا الله مفهوم بیانوم چې لا اله الا الله الله نه پرته بل د عبادت مستحق لایق نشته ده نه دی بل چا قانون منم دی الله له قانون نه پرته نه دی بل چا لارښوونه منم دی الله له لارښوونه پرته نه دی بل چا هدایت منم دی الله له هدایت نه پرته نه د بل چا په لار ځم دا د لا اله الا معنا ده نو بیا بل اخره هغه اعدام یوازې د هغه مرحله یو دوه قسمه تاسو ویل چې د خلکو باندې دونه تکلیفونه تیر شول خو وروسته بیا کرا کرا کرا کرا د تحریک سیاسي شو بیا د حکومتونو سره جوړه او بیا وار په وار تنازلات تنازلات د خپل اهداف او مقاصدونه راماتېدل را کته کېدل را لری کېدل بل اخره داسې یو مرحله را ورسېده چې نور د دوی او د سیکولر احزابو چندانې ډېر تفاوت نه دی پاتې په عراق کې هم چې امریکایان راغله دوی ورسره ودرېدل د پارلمان کې په افغانستان کې هم چې امریکایان راغله دوی ورسره ودرېدل د دوی د خوښې تنظیمونه او د دوی افراد ورسره ودرېدل دا اوس هم په ټول افغانستان کې یوازې دوی ته د فعالیت اجازه شته ده په رسمي او علني ډول باندې که په پوهنتونونو کې ده که مکاتبو کې ده که مدارسو کې ده که په راډیوګانو کې ده که مجلو اخبارونو چلولو کې یوازې دوی ته شته بل چاته نشته طالب او مجاهد د اسلام د پاره یو مخلص کارکونکي په تور شپه کې په تور ځنګل کې په تور اسمڅه کې تنه نه خلاصيږي مغل ته چاپه پسې ورزي امریکایان په غو باندې عملیات کوي د دوی لوړ لوړ بلډنګونه په نظر نه ورزي جګ جګ اسمان خراشه انتنونه په نظر نه ورزي لوی لوی پوهنتونونه په نظر نه ورزي عجیبه خبره ده که د منګ او د دوی اسلام سره یو وي نو چې دا منګ ډبې دې ته به ولې څه نه وایي خو اسلام هم سره یو ده چې موږ وایي دوی ته ولې څه نه وایي او که دوی په کم زور باندې وسیږي الته د مټو زور لري لخر لري ځوانان لري خو موږ ته دیم پناه راکې د خپل زور لاندې موږ مو ساتي سوري لاندې کنه موږ نن د خپل سوري لاندې وساتي او چې دا موږ ډبې دوی ته ولې څه نه وایي او چې دا دوی ته څه نه وایي موږ ولې ډبې دلته فرق موجود د لارې بیل دي اس دا خلک خلکو ته دوکه ور کوي اس دوکه ور کوي دعوت ده او خبره ده او حرکت ده او کیسه ده د ماز ځوانان شکمن کول دي په جهاد باندې د جهاد په افادیت باندې ځوانان شکمن کول دي د اولویات نه راګرځول او په ثانویات او ثالثیات باندې مشغولول دي طالب او مجاهد په ځنګل کې ته نه خلاصيږي د په سره منځله پنځه منځله بلډینګ کې په نظر نه ورځي د بل چا پیدا کولو ته خزم جاسوس کوي نرم جاسوس کوي شپونکان ورته جاسوس کوي او پادوان ورته جاسوس کوي ترڅو چې دغه درک مدرک پیدا کړي د د خپل زورګونو کسانو د تشکلات سره د خون په نظر نه ورزي دلته څه مشکل په منځ کې شته څه نامرئی تعامل او تعهد په منځ کې شته بس وای ته ما ته حاجي وای زه به تا ته ملا دي دواړه به سات تیری داسې څه خبره په منځ کې شته ده نو دا خلک شکمن دي دوی ته به د شکمنو خلکو په نظر ګوري د ماضی نه یې انکار نه ده پکار بیرته راګرځو خپل اصلي خبره ته چې دغه اخوان مسلمین د خلافت د سقوط نه وروسته د خلافت د بیا رانژوندي کولو هڅې شروع شوې بیا اخوان مسلمین را پیدا شو او د اخوان مسلمین ته ورته یو حرکت د هند په نیمه وچه کې چې په نننی پاکستان او نننی هندوستان او کشمیر او حتی په بنگلاديش او بوتان او نیپال او په دې شاوخوا کې په دې سیمه کې هم د دې حرکت تاثیرات را څرګند شول هغه هم دغه ډول افکار درلودل لکه د اخوان مسلمین افکار په نتیجه کې په هغه باندې عین عملی تکرار شو لکه په دوی چې تکرار شو هغوی هم همدغسې دیموکراتان شو همدغسې پارلمانونو کې کېناسته خو لا اوس هم ځانونه ته سم سم مسلمانان وایي دواړه یو ډول شو چې شروع او ماضي د هغوی هم ډېره ښه وه زندانونه تیر کړل حبس ابد باندې مشر محکوم شو بیا په ډېرو وساستونو وساحتونو باندې را خلاص شو الله فضل وکاو د دعوت او د جهاد په لار کې قرباني ورکړي بندونه ولیدل تعذيبونه ولیدل شهادتونه ولیدل د قادیانانو په مقابل کې لوی حرکت شروع کړ دوله زره کسان ووجل شول خو ورسته ورسته کرا کرا وخویدل او اوس دی خویدل تنظیم په حیث باندې لګیا دي هر چیرته د سیکولر حکومتونو برخه دي خو بیا هم ځانونه مسلمان بولی او موږ هم په بیخي ډیر منفي نظر ورته نه ګورو دعا ورته کوو چې الله دې بیرته سمې لارې ته راوګرځي دغه ملاتړ چې د سیکولر حکومتونه کوي دغه ملاتړ چې د جهاد او مجاهدینو وکي الله به ډیر خیر ورته ورکړي الله به دوی په لاس باندې هم ډیر خیر دی امت ته ورسي خو لګ د تنعم او د خوندونو په زندګۍ اخته شوی دی د غرونو د غارونو د تکلیفونو د زنګلونو د مشقتونو د ویرو د تعقیبونو د زندګۍ تاب نه لري ما زه خپل کار ته یو یو توجیه یو دلیل ورته برابرې وي موږ هم په یو کار اخته یو په داسې حال کې چې ترغه اولا کار بل شته او شریعت هم د اولا کار ته دوی وربلی خو دوی د تنبلۍ نه کار اخلي او خپل بهانه مهانه جوړوي او په مختلف حکومتونو کې په مختلفو شکلونو باندې قانع وي یوازې په زنده‌باد او مرده‌باد باندې کفایت کړی ده بیرغ کته کو بیرغ پورته کو سیمینار ده او حلقه ده میزګر د په دې شیانو باندې ځانونه هم تیرستلې دي مسلمانان هم تیرستلې دي دعا ورته کوو چې الله یې سم لارې تر وګرځي زړه ور باندې خوږيږي احسانونه یې په منګه شته من ټول د امدوی د فکر پیداوار یو په شروع کې د امدې فکرونو نه من تغذیه شوی د امدې فکرونو له برکته د الله تعالی په فضل باندې بیا د دې فکرونو له برکته د جهاد او د دعوت په لار باندې روان شوی د شر اراده ورته نشته خو په اوسنی وضعیت کې د شک په نظر ورته ګورو که د دښمن په نظر نه ورته ګورو نو یقینا د شک په نظر ورته ګورو ځکه چې د موږ په صف کې نه دي ځکه چې دښمن ته ناراضي د څه نه ورته وایي دا څه نه ده چې دوی ډیر زور ور دي دښمن ته نه ډاریږي که زور ور خو زور د موږ تم راوخي موږ هم د دې د زور لاندې د دې د سوري لاندې څو آرام شپې تیر کو چې زور نه لري ټوپک نه لري، طیاره نه لري، بم نه لري، لښکر نه لري، قوت نه لري، جبهه نه لري، نو بیا دا چې په آرام اوسېږي د دې بیا دلیل څه شی ده؟ خو څه کیسه یې جوړه کړې ده سره. بس الله دې له دغه مردارې کیسې راوباسي دا خلک. د نړۍ په اسلامي هېوادونو کې د یاري خوان د فکر تاثیرات، هر ځای هر خوا خبره شو فلسطین اردن نور عربي نړۍ سودان حتی خلیج دولتونه نور په دې سلسله کې افغانستان ته هم دا فکر را ورسید دغه د افغانستان د جهادي تنظیمونو د اخواني مزاج جهادي تنظیمونو شروع هم د دې ځنه وشوه چې د افغانستان ځینې محصلین هغه مصر ته د تحصیل لپاره لاړل په الازهر کې الته درس وایي او بیا الته یې د استاد سید قطب نظریات ولستل د امام حسن بنا رسایل ولوستل د غوی د دعوتونو او د حلقاتو د تربیې نه متاثر شول او دا امید ورته پیدا شو چې دا خلک د اسلام لپاره کار کوي د دوی د نهج او تګلار د مفیده تګلار ده بیا چې بیرته فارغ شول دلته راغلل نو په پوهنتونونو کې په مکاتب او په مدارسو کې حتی په دولتي مدارسو کې کار او فعالیت شروع کړ دغه کار او فعالیت بیا د مختلفو مراحلو نه تیر شو بل اخر حکومت نه په ویره کې شو او بیا د خلک پاکستان ته مهاجر شول لاړل او په پاکستان کې بیا د دوی نه جهادي تنظیمونه جوړ شول او د کمونستانو په خلاف باندې جهاد شروع شو د کمونستانو مخکې د داوود خان د رژیم په خلاف باندې جنگ او جهاد قتال شروع ک بیا ورسته چې کمونستان راغلل دا یې بیخي ډیر ډیر ووجل په زندانونو کې د دوی مشران شهیدان کړل او هغه څه چې الله وساتل چې پاکستان ته لاړل په پاکستان کې الته جهادي تنظیمونه جوړ کړ دغه جهادي تنظیمونه بیا ډیر د خیر کارونه وکول او ډیر اشتباهات او صحوی هم ورنه وشو د خیر کارونه چې کم کړي دي هغه دومره عظیم او نه ویره نه هیریدونکي کارونه دي چې ارڅو کې هیروي یا یې په حق کې تنګ نظرۍ نه کار اخلي هغه ناروا کوي ظلم کوي ورسره د خلکو د تنظیمونو او دغه مشرانو ولسته د جهاد سبق ورک ولسته د هجرت لار ورخودله ولسته د مقابله او د کفر سره د ډغرې وهلو اسلوب او تګلار ورخودله ولسته یو مأوا او پناګاه پیدا کړه په اسلامي ممالکو باندې وګرځیدل مرستې راجل پړي شهیدانو ته د شهیدانو بچیانو ته سرپرستی او کفالتونه پیدا کړل زخمیانو ته د علاج او د معالجې فرصتونه پیدا کړل 15 میلیونه انسانان پاکستان ته لاړل مهاجر شول او بیا الته د هجرت په محیط کې دوی په اجتماعي ډول د منحل کېدلو د بیلارې کېدلو نه وساتل شول د الله په فضل کرم باندې هم دغه ورته پوهنتونونه ورته جوړ کړل مکاتب ورته جوړ کړل مدارس ورته جوړ کړل تشکیلات ورته جوړ کړل سیمینارونه ورته جوړ کړل فرهنګي مرکزونه ورته جوړ کړل تحقیقاتي مراکز ورته جوړ کړل تالیف او ترجمه کمیټې ورته جوړ کړې د اطلاعات او کلچر او د فرهنګ کمیټې ورته جوړ کړې کمپونه ورته جوړ کړل په کمپونه کې د دوی سربرستي وکوله د غرب مخه یې ونیوله د غربي مؤسساتو مخه یې تر ډېره حده ونیوله او په ټول افغانستان کې جبهات خواره کړل مجاهدین یې وروزل غونډونه یې ورته جوړ کړل وسله یې ورته پیدا کړه او دا جنګ یې د څوارلسو کلو لپاره د کمونیزم او د شوروي اتحاد په مقابل کې چې ډېر لوی اتحاد و د نړۍ په مخ د مساحت په لحاظ تر ټولو لوی دولت و هغه ته ماتې ورکړه دونه لوی دولت چې امریکا ته نه په ویره کې و ټول اروپا ته نه په ویره په لړزه کې و ځکه خو هغه د مجاهدینو یو نو ملاتړ کاوه په دې خاطر نه چې مجاهدین خوښیدل بلکې په دې خاطر باندې چې د دوی دښمن ورته ډباو چې روسان و دا د خیر کارونه و د جهاد فرهنګ د هجرت فرهنګ د ولا او برا تر یو حد پورې مفاهیم او د د ولس یو یو د اجتماعي ارزښتونو ساتنه د کمونیزم مقابله دای وکول تالیفات یې وکول کتابونه من سره ول اخبارونه مجلې دای چاپ کړل دا ولس یې په بل نور خلکو کې د ویلي کېدلو د مدغم کېدلو نه وساته ډېر د خیر کارونه وکول دا د دوی لوی کارنامې وي او د شوروي اتحاد په مقابل کې عظیم جهاد وکاوه د نور ولسونو مجاهدین یې په خپل غي کې وساتل پناه ورته ورکړه د افریقایي هوادونو مجاهدین وساتل دي اسیایي هوادونو مجاهدین وساتل دي عربي نړۍ مجاهدین وساتل شهید عبد العزام رحمت الله علیه ته د کار او د فرصت زمينه برابر کړه شیخ اسامه ته د فرصت زمينه برابر کړه هغه دلته خپل مجاهدین وروزل او بل اخر په نړۍ کې چې هر چیرې اوس جهاد او مجاهدین او د سلسله روان دي تر ډیره حد د دې خلکو دخل او غرض ورکه موجود دی دا چې ورسته دوی بلار شول دا بل خبره ده خو د خلکو عظیم کارونه وکول منفي کارونه یې هم ډیر وو چې څونه د خیر کارونه ډیر منفي کارونه یې هم ډیر وو دغه جملې نه ده اول منفي کار دا چې تر اخره پورې په یو خبره راټول نشول یو اتحاد یې ونه کاوه ځان غوښتنې ورکې ډیر شوې هر چا د مشرۍ او د زعامت تلوسه درلودله غوښتل شي بل د د مادون شي د مشر شي ډیره بودیجه د دته ورکړ شي ډیر فرصت د دې وی ډیر پوز د دې وی ډیر وسله د دته ورکړ شي ډیر مجاهدین د دې وی ډیر سیمه د دې تر واک لاندې وي په نور باندې ځایونه تنګ کړ د یو جنگ په وکوه وی شړه ولایتونه ولسوالۍ ته ونیسه هغه بیا په دې ونیسي یو بل ته سره کمینونه جنگونه او قدرتونه او کینې تر دې اندازې زیاتې شوې چې بیا بل اخره یو د بل په مقابل کې له دښمن سره هم لاس یو ک د هغه شوروي اتحاد په خلاف چې وخت ټول جنگیدل یو برخه بیرته لاړه د مغه روسانو سره ملګرتیا شروع کړه د مغه روسانو نه قرضې واخیستې د مغه روسانو نه ټانګونه واخیسته د مغه روسانو نه هلیکاپټر واخیستې د مغه روسانو نه وسلې واخیستې د مغه روسانو سیاسي ملاتړ جلب ک ترڅو د مقابل لوري چې دوی خپل رونه او خپل مجاهدینو د غوی په مقابل کې ځان تقویه کړي دغه نسره یو کېدل یې